دا وی ورو شال کنه یا ورس چې دی وی ځکل دغه يهود کنه دی وی کنه ته سره سره کنه یا شهر ته خپل حساب نشي چې خدای نه وي خدای په حکم سره چې کینه کنه کو خدای په غلط نیت باندې په غلطه اراده باندې د شهر چې کینه استعمالولو او چې کینه زنه بیا داسې چې حد کفر ته پښه ورسېدلو زنه داسې چې حد کفر ته نه وي رسېدلي فسق فجور ته چې کینه کنه پښه ورسېدل یوا خدا دا آیات شه دې ته اشاره بیا دا یهود چې کیمی کنه دی یا شیطانونه وی چې کیما جادو خلق ته وروشاله جادو هغه ته به دوری واده کړلا او دا رنګ د هرو مرود چې کیما مثلا جادو خلق ته وروشاله په دې ببل شار شه کنه اې دې ته به دوری واده کړلا کنه د پیغمبر ته به دوری ونه کړلا د جادو ته به دوری وی چې کیم دا کنه دې کړلا کنه شان سوچ مې دا کنه دغه ته به دوری وکړه بیا دا جادو که څه دا دوا قسمه دو یو داسې مثلا جادو یا د شي حقیقت نسی ور سره بدل خلی نظر بندي در باندې وکړو کنه تو دا شای داسې د شي چې دا هله کچه داس ته ودل په حقیقت سره چې کیم نه کنه داس وی نه کنه شان دیتا نظر بندي ولا شي او دوایم قسم داسته چې د شي ماهیت او حقیقت بدل کو دا قسم جادو زنه خلک وی چې دانشته دا قسم جادو چې د شي ماهیت او حقیقت ور سره بدل شي خو جمهور په دې باندې دي چې نه دا قسم جدواش ته چې د شی ماهیت او حقیقت دا سره بدل شي کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ وی چې موږ کیم دا کنه څه کلمې ذکرې دي از تر او کا کلمې من تر ولا کنه لا جعلتني اليهود کنه مونږ نه چې کینه يهود خار جوړ کړه وا کنه شان او به دې کنه خار ولې مونږ د يهود چې کیم د مرستاغ زشتیو چې دی یو مونږ د جدو په سبب سره خار جوړ کړه وا کنه شان هغه باندې جمهور دا دلیل نسی چې دا نه جدو په سبب سره کله کله د شی ماهیت او حقیقت چې کینده کنه دغه بدلیږي کنه شم دا دوا سره قسمه جدو داشتا کنه شم پیغمبر باندې د جدو اثر ردیمی کنه ردیمی زنه خلک وی چې نه په باندې ردیمی خو سید ادو چې نه د جدو اثر چې کیمره په باندې ردیمی په پیری کنه دا نه موسی علی السلام باندې نظر بندي کړی و ته به خیال څه څنګه ورته لاغه دی پړی یوسته ټنډی کنه چې دا هم انګری نه دی کنه په خیال شدا ورتل کنه ورتل دا رنګ رسول مبارک باندې جادو شوی دی چې کیم دا کنه شاساری په باندې کړه دا کنه په بار باندې جادو چې کیم دا کنه دا کله شي اثر په باندې اچھا جی باب السحر وقول الله تعالی ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانون چې دی هغه کافر وی يعلمون الناس السحر چې ور وشال دی کافر وما انزل او بل لیت به دوری کړه د هغه شي چې کوم شان نظر شو دا په بدوی ملائکه باندې په ببر سر شي چې واه روت ملائکه او بلا مروت ملائکه په باندې جو دور نظر شو یو کنه الا قوله تر دې قول الله پاک رسې چې من خلقنا اې دې غزي رس بباب الهروت ومروت هما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى کنه دا کیم سړی مثلا چې کیم نه کنه چې دای د پیغمبري په دروغه دعا وکړو کنه شاب پیغمبري دعا وکړو دای بیا په جادو شي بالکل نه کامیابی دي کنه شاجه په دروغه د پیغمبري دا واو کو کنه پیغمبر ویناو په دروغه د پیغمبري دا واو کو دا سره قطعا په جادو شي چې کیم نه کنه خدای پاک نه کامیاب وي کنه شام سوچ مې دا کنه لکه موسی عليه السلام مونږ دی دا تهمت لګولو کنه چې دا څه شي دا جادوګر ده و دله د پیغمبري دا واکړي او خدای پاک فرمایي چې ولا یو له ساحر حیث اتا جادوګر چې کم کم یې بیری کنه شاجي جادو غوا دای مثلا په درویغه دا واده په مبارې کړی او چې کیم نه کنه بیا په دې جادو شه دای کامیاب نه وکنه شاه دې له خدای کامیاب شو کنه ملي مې دې چې جادوګار نه دا و دروغزان نه دا په دې چې کیم نه کنه دا واده نه بوت وقوله تعالی فتاتون السحر وانتم تبصرون ایتو سے ورزمی سحر دا حال چې تو سره غوینه استا کنه سچ دا سحر کو وقوله يخيل اليه من سحرهم دا نه په ټوله شه د سحر بیان ده او نظر بندی په توس باندې کړل شي دا توس هارون ته کسه دا کنه چې دا کیمرو غلا دا توس هارون په معنا ده تعمون سره دا کنه وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابي انا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جدو کړی او پر رسول مبارک باندې یو سړی د بنی زورای قبیله چې ویل شي هغه سړی ته لبیر ابن اعصم دا لبیر ابن اعصم یو روایت دی چې دا يهودي وو وره واسه دې می چې دا منافق وکنه شاه مسلمان شو وکنه خو هغه بل ما سه تدبیق نه کړل چې دا و منافق خو خلیف و د يهوديون کنه شاه د يهوديون سره ملګری و دی وجنه يهودي اطلاق کو مندلو ولا د کني و مسلمان شه به غیر ساره شه و چې کیم د کنه د بني زوري قبيله و منافق کو کنه شاه یقال له لبید ابن عاصم حتى كان صلى الله عليه وسلم يخيل اليه حتى كتي ولا صلى الله عليه وسلم خيال شو ولا ولا شو ذات انه يفعل شيئا كذا کړی دو دا چار و ما فعله کړی و نه وله لکنه په خیال کې دا راځي ولا شو چې دا چار و دا شای د کړه دا ودل و کړه نو کنه شام حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ دا روی شک ته ذات یوم نی ولا دا که ذات لیلۃ نی ولا دا وهو عندي او حال دا چې رسول برکو د مو څنګه فکر شکنه لکنه دعا و دعا دا لکنه دا لکنه دا استدراک ته پر دا, دا استدراک دی وهو عندي نه صحیح کې دی چې وهو عندي دا د مو څنګه وو خو مو څنګه وو دا خو نه بل مطلب باندې مو څنګه نه و چې ته چې مو څنګه وره وو دا خو بل مطلب دی پر بل کې اې دې باوجود چې دای دې مو څنګه وو خو لکنه دعا و دعا دای دې مو څنګه مشغول په دې باندې چې خدای نه دا وګونه کړې سولي نه کړل کنه خدای تعالی نو کنه نو بیا دی نره مثلا د خپل کر ولا سره چې کی مثلا ور وی چې کی نه کنه د سړی یا جما عام اې د پر نو ور څنګه کنه ا مو څنګه ولا ور د مو خو دې باوجود د خدای نه سولین کړل دا وګونه کړل کنه خدای تعالی نو چې خدای به د سحر او د جدوا سرتر نه ختم کې کنه شه او لکنه دا استدراک چې کیم نه کنه اې د مخ شنه چې کیم نه چې یخیل الیه انه یفعل شیء وما فعله دینا استدراک کې ګرځوایس ګورا رسول مبارک باندې شوی دا سوی دی جدو د امر اثر په باندې کړو چې دا خیال شدا ورا چې ولا شو چې دا هم دا چار کړی دا وکړی ونو خو دې باوجود بیا سولینا دا وګونه په دې سره برابر وو میرا چې کیمدا کنه وحی په لحاظ سره شریعت د احکام په لحاظ سره د رسول د فکر د عقل دماغ په لحاظ سره برابر وو خدای نه هغه سولینا چې کیمدا کنه کړلا تاسو نه چې خدای نه توجه چې کیم دا کنار کټ شو یو کنه سم لکنه دعا ودعا لیکن دا وګونه کې د خدای نه دا وګونه کې د خدای نه ثم قال دین اور سے رسول برک دے چوا ہے اشعار تا تو تپاتشتا ان اللہ افتانی اللہ پاک چ کیم دار وصال وکل متفیم بیغش سے استفتیته چمو معلومات حاصل اول دے نہ چا خدای نے کیم معلومات حاصل اولا سول میں وتا کرو کنا ا معلومات خدای پاک مت روکل کنا شام سرانگے آد رسول مبرک وشتون وی و جمن دی وکنا پیغه شد جدو په مونږ کړی دو وجب به طلع نخلت ذکرنا شا جب یارو غلالا او یو خو بل ټکا چې کیم نه کنه داغه دې شروع غلا ده کنه جب په ځای باندې جف کنه جف یارو غلا ده کنه جب کئی تا ویل شي زیړ ورس کای سی وی کنه شایګه ته چې کیم نه کنه ویل شي فی غیابت الجب جب جوب یو عجب کنه مر دا جوب چې کیم نه کنه زړه ورسته کوي ته ویل شي کنه جوار کوي او جوف جوف چې کیم نه کنه دا د خجیر د وټنی هغه کیم مثلا پردا چې وی کنه شا دا دغه د برویز نه منا پردا سی په وټنی شي کنه شا هغه ته ویل شي کنه جوف وجب وجب طلع نخلة ذکرنا او پیغه کنه جوف چه سی بیا دا منا چه پیغه پرده ده وطنی دیغه نرخ جیر سه کنه سه نرخ جیران ده وطنی چه کما پرده وی پیغه پرده سه دست منزه و ده ویستونی سی دی کنه سه یا پیغه کئی سه چا او ورسرا چه کم ده کنه سی دی وطنی دیغه نرخ جیر کنه سه در پیغه سه چه کم ده کنه داغا ایسی دو کنه سه دا جدو پریدو ذکر من نرخ جیر قال بیا ته وجه فاین هو دا چرته یې سړي کنه چرته دا دا کوي فاین هو چرته دا کوي قال اې دغه سړي ته نه چرته یې سړي دا جدو اې دغه بر سړي ته چې فی بیره زی اروان پیغه کوي دغه زی اروان شکنه را دې زی اروان چې کیم مثلا کوي دا کنه شان پیغه چې کیم نه کنه دا صحیح نه شي فاتح رسول الله صلی الله علیه وسلم فیناسن بیوره ولې کیته رسول مبارک فیناسن اصحابي په یو جماعت سره هغه اصحاب خپلنا بیا فجاء بیا چې کیم ده کنار وفاس شو کیرا خپل ده فقال بیا ته چې یا عائشه رضی الله تعالی عنها ا کیای څه ده کنه سچ هغه ده جدول از منځو اوستون آی په شی سی دی هغه یې بداستی کأن ما هغه گویا کې یې بده هغه کی نقا نقاعه الحناء هغه نه چور دا څه سره دی لکه هغه نه چور دی هغه نه کړی کنه لکه نه کړی نه چور سوي کنه نه کړی نه چې بو بو څه کنه سره داسې سر شوي دي او داسې اثار په باندې کړل او دغه په به باندې دی جدو او او کأن رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین کنه او یادا سو ویلم چې هغه سرینا د ونه د دغه کوي په شان د هغه سره د شیطانونو دي کنه داسې بدرنګ ونه دي کنه بدرنګ ونه په منوي ور دي یو کنه بد هيئت او بد شکل شای چې وی کنه د هغه تشبیه په شریعت سره چې کیم د رؤوس الشیاطین سره ورکړي لکه جهنم شو نه سدو کنه شطلعها کنه رؤوس الشیاطین کنه شا رجمنا کنه نردا دا ونه چې د کیم باندې ویلوړي دی دغه چې کیم نه کنه بدرنګوله وشي کنه شا چې گویا کې سرینه دغه خجیره و ده ونه دغه بشان دغه سره د شیطانونو دی هر دا شاوی چې مارو کو چې رسول الله افلا استخرجته آیتو چې کوم ده مشهوره نه کړل استخراج اریستل خو دغه دی چې مشهوروله ځنې مراد ده چې دا جدوخې مثلا در باندې کړي د سړا دی ته مریم شوه ده که نه چې لبید بن عاصم ده خدای ده په مسلمانو شه مشهوره کړې وه دا کیسه که نه شه یا رسول مبارک ته وفن ویل چې یاره موته خدای پک شفار وکړله که نه شه بیا دا چې کیم ده یو شر ده یوه فتنه ده چې کیم ده که نه دا چې ویړه کله کېدای شي د سړی مړ کو مسلمان که نه اې دې وجه نه چې کیم ده کنه رسول مبارک اشاعت نه وکړي دې کیسه قال رسول مبارک ته فرمایي چې قد عافاني الله په تحقیق سرافیت رکو مت خدای فق فقره ته مدا بد او ګنلا ان اصور علی الناس فيه شرا چې زه چې کیم ده کنه هر برنګ اختا کې چې کیم ده کنه اور جواب کو په خال کې باندې دې پر یستر شر کنه شر چې کیم ده کنه په خال کې باندې چې هر برنګ اختا کنه فامر بها چې رسول مبارک امر وکړ چې کیم ده کنه پیغه چې کیم ده شمنځو پیغه مشتا باندې فدفنت اشاح کړ شو لا وشتون سوي کنه شم تابعه ابو اسامه و ابو زمره و ابن ابي زناد عن هشام وقال ليس ابن عيينه عن هشام هغه دا سوي دي چې فی مشتن و مشاقتنا مشت جمنز او مشاقه مشاقه چې کیم ده کنه اکر بیس که سدی کنه دا چې واو دی دا کنه دینه چې د کیم ګان تلې دي کنه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن سعيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات یعنی نه بچ کی تو سے دیکھ مہلکات نہ چیو شرک بالله دا بل سحر دا باب هل یستخرج السحر سرنگ علاج وکړل شي دی جادو چې زون نه مثلا ویب وسه او که علاج ونشي کړل دی جادو په دې سه اختلاف ته ځکه په حل سره ذکر کړل کنه زرا خلک خیال دادا کنه چې جدو علاج نه کې ځکه چې جدو علاج خو چې کې خو بل جدو ګرته ورسه آوه تو وی زینا ہے تکو زمین آوه دی تکو ایغه تا ورسه او په یده کنه دې سه هر دې ختم اول دې پر وی چې کیم دا کنه دا چې کیم دا کنه دا غا غا دې تکو بیا ته خو ورتل نه دی راو کنه شان زرا خلک چې دې وجنه دان دی راو خو صحیح دا ده لکه جمهور کول دا ده چې نه استخراج د سحر چې کیم ده کنه دا راو ده چې زون نه او بوسه یا مثلا د بل نه چې کیم ده کنه او بوسه کنه ځکه چې ضرورت دا چې کیم ده کنه ممنوع ممنوع شي نه چې کیم ده کنه دا راو کوي کنه شام سوچ مې دا کنه ضرورت په شو علاج په حرام شي سره چې کیم ده کنه دا غره و دا ضرورت په شو علاج په نجس شي سره چې کیم ده کنه راو ده کنه اې دی وجه نه په دې شي اگر که مثلا بل جدو ته ضرورت پېښېږي یا کنه خو دا استحراج چې دا دا چې کیم دا راو دا علاج کلی چې دی دا راو دی وقال قطعت قضا سویل چې قلت لسید ابن المسیب رحمه الله رجل به تب بن اسرائیل چې په دبن جدو شوی دو یو په دبن جدو شوی دو خراب شوال او یو اخذ عن امراته یدای غنی ول شي د شدا خپل نه کنه چې سید ان شي ورنځ کړای چې ورنځ کې دی چې کیم نه کنه دا یا مثلا مرد وی الور چې کیم نه کنه دا شي چې دا رانه شي کړای کنه ايو حل عنه ايا خلص ولا وکل شي ددنه او یو نشر یو حل دا روي شکته چې یو حل ولا ده که یو نشر ولا ده دا یو حل تحلیه او تنشیر کنه اې دې دوی سره چې کیم ده کنه یو مطلب ده کنه شا یو نشر دا غا چې کیم ده کنه دې علاج کړل ته ویل شي کنه شا علاج کړل دې جدو علاج کړل کنه شا دې غته ویل شي او یو حل دا منه چې خلاصولو شي دا دینه د علاج کول مراد دي کنه شم قال دو جلا باس به انما یریدون به الاصلاح دی هم مراد کوي په دې سره اصلاح ره غولا دې دغه سړی مراد کوي کنه دې دې پر بیا کړش فاما ما ينفع وار چا سر د چا فائدہ ور کوي خلق ته کنه فلم ينها عنه دې اغه نه بیا نه هندو شوی چې zarar ور کوي دې اغه نه نه یو شوی وفي قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج سفیان ابن عینه سره ویلي چې اول هغه څه چې مت بیان په حدیث سره کړل هغه ابن جریج ده یقول ابن جریج چې حدثني آل عروه عن عروه د آل عروه نه هشام مراد ده هشام نه ده د عروه سره بچایو کنه فسألت عشام عنه بیمو پشتنا وکړه د عشام نه چې کیم ده دغه حدیث متعلق فحدثنا د بیا چې کیم ده کنه بیان کوم ته نبی د عروه نه انا کل کید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ ویلی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سوهرا رسول مبارک باندې جادو کړی شو حتی کان یورا حتی کې چې و د داس یورا چې دته په خیال شو ولا چې ولا شو دا خبره چې انه یات النساء کدای چې کوم دا کنه ور دې می بیونه ته باندې چې ما ولا یاتیهن قال سفیان وهذا اشد ما يكون من السحر دا صح قسم د سحر دا کنه چې مثلا خیال سے دا درسی چې دا چار هم وکړه ودلې دا چار کړی نه وی کنه دا صح تاثیر دی ان الله قد افتانی فيما استفتيته فيه الله پاک اطلاع وکړه متفیغ شي شي چې مو علم طلب یلو د دنا پیغ شي شي کنه ته شي خدای پاک مت علم روکړلو سرانګه اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للاخر ما بال الرجل صدا ول دغه سری څه پښوی دي قال بل وته چې مطبوبون په دې باندې حجدو کړی شو قال بیا دې وته چې ومن تبه چا جادو کړی دو په دبنه قالا اده بل غاوت اول جبرائیل سلام چې لبید ابن عاصم دا سکت یو سرای د بنی زرای قبیله حلیف لیهود دا حلیف دی یهود او یهود سرای دوستی وا کان منافقا قال وفيما او پتش دا جادو په باندې کړی دو قال بیا دی جبرائیل سلام ته چې فی مشتن و مشاقتن فی مشتن کرا په دغه چې کیم دا کنه ژمن شه واغه کنه مزی کی چه کیم مثلا د هغه کربس کې د وړی د کربس کې د وودل نه تلې دي کنه په هغه شی پکړی دو یا په هغه وشتونه شي بیا دوی ته چې فاینا چیرته دا د شی کنه قال ته وی چې فی جفه طلعت ذکرنا په هغه چې کیم ده کنه پردا د هغه وټانی د هغه نر خجیر شي کنه شان تحت رعوفتنا آیا عام نه کړل ویړه نه کړل ته چې کوم ده کنه دغه کیسه په مسلمانو شو فقال رسول برک فرمیل چې اما الله فقد شفاني ان چې الله پاک د شفا وکړل متا وزدا بعد غنا ان اسیر علی احد من الناس شرن چې زه چې کوم ده کنه ویر کا په یو کاز د خلک باندې چې کوم ده کنه شر دا متخوان نه کوي دنه خامخه فتنه جوړي شر زنه جوړي دا زنه ویرم باب السحر اچھا جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل الي انه فعل شيئا وما فعله حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه دعوه يقضي خدای په کنده وای کړی خدای په کنده وای کړی شامو بلغای په شوک ثم قال اشعرت يا عائشه رضي الله تعالى عنها ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ثم قال احدهما لصاحبه ما وجه الرجل قال مضبوب قال ومن طبه قال لبيد بن عاصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مشت ومشاتتنا وجب طلعة ذكرنا قال فأين هو قال في بير ذي أروان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البير فنظر إليها وعليها نخل چې هر دمره اصغر یې وي که نه د بیان لکه جدو لکه جدو مثلا چې څرنګه چې کیم ده که نه په د مسهورو باندې اثار وي داسې ځنه بیان په د سمعینو باندې چې کیم ده که نه داسې اثار وکړو که نه شم دا مدح شوله بیا و یا زم ده که نه چې ځنه د بیان نه سحر وي که نه شه لکه سحر څه وي که نه حقیقت نه لري داسې ځنه بیانه داسې یا سه اثار وکړو په هغه باندې حقیقت چې کیم ده که نه نه لري وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر ان انه قال عبد الله بن عمر سوي چې قدم رجلان من المشرق دوا سړي د مشرق د طرف نه رغلل کنه عراق فخطبا فعجب الناس لبيانهما بتعجب شو خلق بيان لدي دي سره تا کنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحر وان لا سحر ان من البيان په دې شا چې کوم د خدای دا اثار یې شته کنه چې سبو مله چې کوم د اجوا حجره او چې وخوره کنه شام ټول ورځ زهر وا اثر نه در باندې کو سحر وا چې کوم کنه اثر نه در باندې کو دا اجوا حجره رسول مبارک دواوی ته کړی دی او دا داس حجره ده چې د بیته رسول مبارک په خپل لوسه باندې لا کړه ده کنه وابي قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استبح كل يوم کیم سره چې وخوري په واخه د سبو شي هر ورځ اجوا خجره زلال نو کو ورته سم زهر ولا سحر نو جدو ذلک اليوم بده ورش تشپرس وقال غيره انا له ده علي اې دغه چې کیم ده کنه دار واس شو دنا غیر نه خلک چې نه کړ کړه ده اغه سبعه مراتن دا سبعه ټکا سره ذکر کړه یعنی حدیث علی کس کوي په سره دغه پوس حدیث دی علی سره کنه دا کس کوي خو د چې نقل کړه د سبا ټکا نه دا سره نقل کړه ونه را خلک چې نقل کړه د سبا ټکا ور سره نقل کړه او بي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا عاصم بن عاصم قال سمعت عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت سعد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تسبح سبع مرات عجبة لم يزره ذلك اليوم سم ولا سحر نزهر ونجد باب لا حامتا حاما مخشه در شوی و دوا تفسیری نوی کنه حاما اغا کنگ تاویل شی مرغه صدا کنه شا و جهلیت په وخت دا چې کیم نه کنه مشوره و چې دا کوم چې په کیم کېر باندې کښېني دا کېر چې کیم نه کنه په دې شه مړه شي خامخا کنه یو دا تفسیر ده د حاما و حاما چې کیم نه کنه جهلیت په وخت دا غا د خلک خیال او چې سړی چې مقتول شي کنه قتل کړ شي پیاده د اړیکې سړي کنه دې نه مثلا دغه ککرې جوړه شي کنه ککرۍ په شکل شه مرغه ځنه جوړ شي او ځناوار چې کیم ده کنه ځنه جوړ شي بیا هغه مثلا دا سیرې کو چې کیم ده کنه چې موته چې کیم ده کنه چلو کوي موته برو کوي کنه شم سه پر چې انتقام یو خسته نه وي کنه دا سیرې کو چې کله انتقام یو خسته شي بیا نه را لوټ شي کنه ورک شي دا جاهلیت چې کیم ده کنه د هغه خیالات جاهلیت ته ورغله بیا رسول برکت د جاهلیت په خیالات باندې دغه تردید کو کنه مخشا ولا حامت باب تر شو دا ایز بیا دا ولا حامت ول باب راول خو هغه لکه یو تفسیر دنه مرادو اسپیرولی په باب شي هر یاد کوم ولا تفسیر دنه مراد دا یا بل تفسیر دنه مراد نه کنه چې دا دی کنه دا غږی کنه مرغه جوړ شي او دا سیره کو کنه شو دا نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامد فقال اعربي شاده عدوى متعلق عدوى مقصد رسوي وكنا چه تعاليا ده امراض ده چه ده يو بمرنا بمري متعالي شي بل سري تكنا دانست ده چه رسول الله کلا دا خبر وکړه فقال عربي يو ده حديث سري تو يا رسول الله فما بال الابل صدا ول غي شونه تكون في الرمل چاوي په صحرا او په بيابانه په شګه شه داسې سور بوي کلا که انها الزبات وي چې کدا غلا کا شوي دي کنه یا فیخالت هل بعیر الاجر به ورګاټ کې دې ته بل پوانیش یا ټول پون کو دې شون لره رسول مبارک ته او فرمیل چې فمن اعد الاول به چا لکه کړی و دا بیماری دا ولی نی وتا یا ولی نی دا چا لکه کړی و دې نه دې ته چا نه لکه وا نشته دا تعالیه وعن ابي سلمة دغه پوس ابو سلمة دا وی چې ابو سلمة رضی الله عنه بارا صاحب نه یقول چې ویلی نه دا روالي دا د رخ سری په یشونه باندې کنه دته دا نر والي لوي معنی دا معنی چې بي مریض نه ورلا کیږي دا پوس حدیث ابو راسب ان نقل کړه دا چې لا عدوا و دا در نقل کړلو کنه چې لا یوردن ممرضن علی مصحنا وانکر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ الحديث الاول دا اول حدیث نه انکار وکړ چې دا اول هم نه بیان کړه کله مې ته چې ناتون مشتدان نه بیان کړه چې انه لا عدوا فرتنا بالحبشته بالحبشیته فرتنا بالحبشیته څه خبره وکړه د په حبشي ژبه باندې کنه حبشي ژبه باندې څه خبره وکړه خو مش په پوینو شي دا معنی چې په غوسه شو کنه شه په غوسه شو چې دا حدیث مونږ ته بیان کړه کنه سه په مو باندې سره اله پوس چلا عدوا قال ابو سلمہ ابو سلمہ ویلی دی چې دا پوس حدیث درته بیان کړه خو ونه ویر شو ده و بارا سره بیا چې بیا مداس نه لري چې دا حدیث شوی ما سوا دی یو حدیث دا کنه شه چې دا لا عدوان حدیث درته بیان کړه دا و ورسې دا نه ویر شو دا نه بل حدیث د بیان کړه دا کنه شه فما رأيته نسي حديثا غيره باب لا عدوى وبه قال حدثنا سيد بن غفير قال حدثني ابن وابن عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عدو ولا طيارته انما شوم في ثلاثين سپر ولا پدرې شې شدا فشذا شي په وس شو په کې شي مخشه دا بیان شو وبي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرز على المصح وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو فقام عربي فقال ارايت الابل خبرو کته مت دی غي شن تكون في الرمال چاوي په سهره په بیا باندې شو بشګه شو په مثال دی غي لکه شوی سرب سرب فياتي هل بهير الاجرب فتجرب ټول پون شي فتجرب ټول پون شي قال نبی صلی الله عليه وسلم فمن اعدل اوله